نو دلته اراده تنهی تنبیحات وبکې په مسلې د توحید او عقلی دلایل به پیش کوي امهات د صورت بدای عقلی دلائل او تنبیحات په آیاتونو کې تخویفات به په آیاتونو کې زواجر به په پنځو کې مثالونه به سلور تسلی به محبوب تا بیا الله استوا وکړه پارس باندې کما یلیق بشانه وسخر الشمس والقمر تابع کړ دي نمر اوس په مې وسوستی دلایل دا دلایل وګوره وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى دا ټول رواني د پاره د نیټه مقرره يدبر الامر تدبیر د ټول کارونو کوي تفصیل سره بیانې آیاتونه لعلهم د دې لپاره چې په ملاقات د پر رب باندې توقنون تاسو یقین وساتئ او سفلی دلائل رزبکی وهو الذی د الله غزاد دی مدل ارض چې غړول د زمکا او ګرځول دی پدې کې مضبوط غرونه او نهرونه او د هر قسمه می وجاتونه ګرځول دی پدې کې جوړې دوا یخش الليل النهار اغند ویش پاورز تا ان فی ذلک لآیات پدې کې نخد قدرت دی دا قوم د پر چې فکر کوي دا دون دلائل چې تا د پاره عمر ابن نوفل دی د الله قدرتونو ته به قتل نو اختیار به چغي والے وانت الذي من فضل من ورحمتا باست الى موسى رسولا مناديا په دې کې ډېر قدرتونه دي هغه چا د پاره چې د الله د قدرت دلایل ته خو وګ دي کنه وَإِن تَعْجَبَ او کته تعجب کې اوس دا بل تنوي ته تعجب کې د دې د تکذیب نه چې دا توحید نه ولې اوړي فعجب قولهم نو خاوند تعجب دی وینا د دې چې وای کله چې شومګه خاوره ایا شوبه مونږه په پیدایش نوي کې او هغه کسان اولایک الذین دا کسان کفر کړي په خبر ربانه او دا کسان اکړې با ندی په سټونو کې دا کسان خوند اندور دي وی به دیو په دی اور کې همیشه زجر په تلوار سره غواړستان بدایل را عذاب لره مخکې د خوشاله نه او پتا کې سره تیر شوی دي من قبلهم المسلات قیامت ته نږدې به تندرونه ډېر زیات شي نو رسې په دې سره چاته چوغړی الله او دیو جګړې کوي په بارا د تسبیحات د الله کې او هو شدید المحال او د الله سخنی وکړي والا ده له دعوت الحق دی الله د پر بلنه درشتیا خلقو که خلقه ایدیو څه شی پیدا کړ دې په شان د پیدایش د الله دیو د څه شی پیدا کړ دې لکه الله چې څه شی پیدا کړي نو فتشابه الخلق علیهم نو ګډوډ شوی دی پیدایش په دیو باندې نه نه پیدا کون خو خدا هر څه یو الله دی نو دا بل د څه د وجنه ده پس روان شي کندې په خپل اندازې د خپل اندازې موافق فاحتمل السيل الزبد الرابيا پس پورته کې سیلاب زګون ښکارا مثال دا دی ګوره مثال باندې ځان پوهه کوي باران د اسمان نه راغی کله چې د اسمان نه باران راشي حرکت دا دغه موافق سیلاب چت کې هر یو شی اوبر او چته خود خپل اندازې موافق فاحتمل السيل الزبد الرابيا او بار کې دا سیلاب زګونه ښکارا دې سیلاب باندې که هر قسم سیلابي کلوی او کوړو کې خو زګونه پی خو چې لوی دریابي دغه زګونه هم غډيري او چې وړو کې سیلابي دغه زګونه هم لګي پدې کې د سیلاب کې څه خبري کله چې دا سیلاب د اسما بر نه راشي یو خو پکې اخسته یخي مزدار سپینی وبې لاندې خو کله چې دا سیلاب راشي نو هغه سپینی وبې ستوره کې شی او خاصیت د ده ده دیم خاصیت دا ده چې سپینی وبې په قلار وی شور نه کاو سیلاب راغی شور شو یاره ملک ټول په هند راغسته دریم د دې سیلاب خاصیت دا ده چې د کې نیاز وړي سلورم خاصیت دا ده چې په دې کې ماران هم راوځي کله کله پنځم خاصیت دا ده چې د پاسه په زګونه او د یخو بوخو دا خيستا سپینو بوخو پته هم نه الله وی الله د قران تشبیه الله ور کوي د سیلاب سره انزل من السماء ماء لکه څنګه چې باران نه وبام دی نو قران هم د چانه دی اسمان نه اوس قران راغې دا د سیلاب پندازو قران راغې هر چا د خپل علم موافق دغه نه علم موافق تا د خپل علم موافق علم زده کا ما د خپل علم تا د خپل استعداد موافق چا د خپل استعداد څوک امام بخاری شه څوک امام مسلم شه څوک احمد بن حنبل شه څوک امام شافعی شه او وای څوک امام ابو حنیفه رحم الله شه څوک څوک شو څوک څوک شو خپل علم خپل اندازې موافق علم واغستو یوازې دا علم نه دی د دې علم په اول کې با سو خبري کله چې ته دا ځان سره د علم واخلې زګونه به رکاوټونه به هغه خسته سپینی وبخ به سره ښکاری نه صرف رکاوټونه بخکاری څنګه چې سیلاب یا کې شورونه شور بخکاری پکړ دکړ بخکاری شور بخکاری ازما مهربان رکاوټونه بخکاری لړمانان او ماران بخکاری کله په یو شکل کې کله په بل شکل کې خو کله چې تا ځان ټینګ ادا الله دا دین دی په دنیا باندې خراو او په دې باندې ته بوخت او لګیاوي لګ عمر پس با دا زګونه وچی لګ عمر پس با او چې کومه ده د ماقام په وخت کې په جام کې واخل او ټک دی وباسا او په ټوله دنیا به دغه یخي وب دا خسته وب دا صفا وب په ټوله دنیا باندې باقی اغه نور هن تن لاړو د سیلا پوه شئ رورا نو څو وخت پورې بدارو کاوټونه ماشاءالله اخیستا نفمن علم به په دنیا کې پاتې شي دنیا والا به ته نفع اخلي په دې دریاب کې به پکېږي ځان لا به ملغلره راوباسي جنت به پدې کې د الله دیدار پدې کې ده د الله لار بیا دقه ده دا ملغلره وي په دنیا کې الا بذکر الله تطمئن القلوب په دنیا کې به د اطمینان ژوندۍ وي او دا ټوله به دقه خسته فائدہ من علم نه خلق حاصلای چې په شان د دغه سپینو وبو دی پوه شئ کله خبرې مې کړې شینو بس یاد نه کړم یاد شو که یاد نه شو ای تبه دا کار روزه دی او زبر زو جو بوزه یم یو خو به چې زه یاد کم ته بس بس دا خو هغه گشتي پروګرامو اوس هغه مولي سیبان چا په زیبان ناس دي قران لولي حدیث لولي ومما یوقدون الله دې دیو تشبیه د چا سره ور کوي هغه زیبان چې زرګر ناس دي کاله را واخلي اول دا زرګر اور ورته بلکې اویا چې کومه ده رو رو ټکای ټکای ګرزونو نه وباسي د سټکونه یو باسي او بیا یې پکې او په پکې واچي هغه د پارم زګونه یي دا سخت چې کله دا کاله تیر کی څه زمانہ بعد د دې کالی نه یو خسته شی جوړیږي چې هغه ته چارګل وایي او د زینت په مایناز چې د بدن د فخر زیره پاغه باندې بیا دای والی اسکونه او خسته باوګانی الله یې کدی خلکو دا چې په ځای ناس دي قران او حدیث ته زګونه وای رکاوټ وای خو صبر دی وکړو نو څه زمانہ بعد به ماشاءالله خلق بتا پسینه کې نه نباسي چې ژوند هم تاسو وشته هم پکانو وس مې ولې خپلوي د قبر کانی امام بخاری پس خلق سوله خپه ده امام مسلم چې خلق یادې دا زړګې پسې چور چور کیږي امام بخاری د چا سره څه رشتہ ده دا د یو د علم رشتہ ده بیا به خلک د سینې سره لګی کپه دې جهان کې ونه لګولې هغه جهان خو چرته تل نه دی خلک مان و مما لکه څنګه چې کالی سخت برداشت کې د وره د سټکو بیا خلک د څوک په چارګل څوک ته چارګل جوړي او څوک ابتغاء حلیتن د پر دل ټولو د کالو د زینت او یا د سامان زبدم مثلو زګونه دی پشان د دی رکاوټونه دی کذالک یضرب الله الحق د قریب بم بیان الله مثال د حق او د باطل الله یې فهم زبدو هر چې دا زګ دی کده کالو زګ دی او کده دریاب د سیلاب زګ دی فیذهب جفادا بلار شی وچ بشی او هر هغه شی چې نفر سي خلقو ته چاغه خسته سپینه وبدي او هغه خپل کاله ده فیم کو سفل ارض دا بدرنګ تیر کې پزما کا کې نو هغه فائدہ من علم هغه فائدہ من دعوت هغه په دنیا کې پاتې شي هغه درس او تدریس په دنیا کې پاتې شي کذالک یضرب الله الامثال دا رنګ بیان یې الله مثالونه ګل ترې نه جوړ شي چې په خاورو کې پټ شي او کما چې په خاورو نه خاو خاورو لزان د ور کوي هغه نه چرته ګل نشي جوړې دي کذالک یضرب الله الامثال للذین استجابوا لربهم هغه سان چې قبولتیا کوي د پاره د حکم د خبر رب هغه د پاره خسته زیاده او هغه سان چې قبولتیا نه کوي کچرته شی د دیو د پاره هغه چې پزما کوي د ټول او د دې پشان نورم شي دا کسان د دیو د پاره ناکارا حساب دی او زید استوګره د دې جهنم دی او ډېر بد فرض دی د جهنم افمن یعلم انما انزل الیک هغه څوک چې پوهیږي چې یقینا هغه چې نازل کړی شوی دی تا ته د جانب درفستانه حق دی آیا دا پشان دا غچا دی چړوندوی یقینا فند او نصیحت قبل ادا عقل خوندان آی کسان چې پرواله کوي په لوز د الله هغه کسان چې صبر کړي د شپږم صفت صبر کړي د پاره د لټولو درځامنتیا د خپل رب و مقام الصلاه قائم ایمان ز اتم وانفقوا خرج کړي دا نه چې موږ ور کړی دیوتا په پټو په کار باندې او نه هم د فقې په خپل اخلاق باندې بد اخلاق لرا یا د فقې په سنت باندې بدعت لرا یا د فقې په شرک باندې بدعت لرا یا الله بابا جی می پاتې شه الله څوک چې نه کانی د دیو د پلارانو نه یا الله زما ټیګه کپاتی الله وازواجهم او د دیو بیبیانه او د دیو اولاد جاروړې می پاتې شه و ذریاتهم او د دیو اولاد والملائکه او ملائک داخليږي په دیو باندې من کل بابن د هر دروازې نه ایو صلا د په وسوالی او دریم فساد کې پزمکه کې دا کسان د دیو د پاره لعنت ده ولهم سوء الدار دیو د پاره ناکار انجام د کور دی الله یبسط الرزق الله فرا خیروزی چاته چې خوښشي او تنگي او دیو خوشاله شوی دی په ژوند د دنیا چالو زولې شوې په باندې غرونه او قطعت به الارض او یا چاو دلې شوې په باندې زمکا او کلم به الموت یا خبر کولې شوې دغه په ذریعہ باندې مړو خبرې کې دې شوې دغه په ذریعہ مړو سره نو دا قران بم دا سوي کدا الله فخوي هدايت به کړي وي خلکو ته خلکو ته ټولو ته تخوي او همیشه بیا کسان چې کفر کړي رسی به دیو ته بما سنو پساب دا کارونو چې دیو کړی دي قارعاتن افت یا نازلی کی با نږدې دیو کورونو ته اور یار نازلی کی با قریب دیو کورونو ته عذاب تر دې پورې چې راشي وعده د الله یقینا الله خلاف نه کوي د خپل وعده تسلی استهزاء کړی شو په ګڼو رسولانو پورې مخکلستانه نو ما مهلت ورکا کافرانو لرا بیا میونی ول نو سرنګ زما عذاب بیا دلیل افمن هو قائم اغه الله چې ولاړ دې نگران دې علا کل نفس په هر یو نفس په سب دا چې هغه کسب کړي او د دې لپاره عذاب د آخرت ډیر سخت دی و ما لهم من الله نبی د دې لپاره د جانب د الله نه مې واقعن څوک بچاو والا وص الله تقابل ذکر کړ مثال د جنت هغه چې وعده کړی شي مثال د جنت هغه چې وعده کړی شوی د متقینو سره بهيږي بلند دغه نه انهار نو دی به په قران باندې خپوي او چې په قران خپه دی نو دی مسلمان نه دی دیو جن د الله په تقدیر رضا پکار دی هر رنگ می راضی بر رضا هو تو مزا دیک چې کله ته د الله په تقدیر راضی ته دا مزوی نه کنه هر رنگ می راضی بر رضا هو تو مزا دیک دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کے فضا دیک ومن الاحزاب او بعضې د مخالف ډلو نه هغه څوک دي چې انکار کوي د ځینې د قران ځینې حصہ د قران نه مني قل انما امرت د دلیل وحی تو ما ته حکم شوی دا چې عبادت وکم الله حصدار جوړ نکم د الله سره هغه چې تقدیر مبرم ده وعنده ام الكتاب الله سره اصل کتاب ده او که وخیو موږ ته تباز هغه چې وعده کوم موږ د دې سره محبوبه په دنیا کې او نتوفینک یا وفات کوم موږ تعالی را محبوبه تو بعد دیو عذاب په آخرت کې ویني فینما علیک البلاغ نن نیمه مدینه دفن شو په خاورو کې اولم يرو ان ناتي الارض منغا رات لك وزمکتا کما منغا د اطراف د زمکنا والله يحكم الله فیصله کوي نشته رستو کون کې د فیصله د الله د پارسو د الله د جلد حساب والا او پتا کې سره مکر کړي وا کسانو چې مخکې دیونه نو فلله المکر جميعا